یا مقتدی به اودس شو فی صلات العید دواړه سره متعلق ده احدث له امام فی صلات العید یا احدث له مقتدی فی صلات العید عید پر مدش امام به اودس شو یا مقتدی به اودس شو تیمم دا به تیبین وی و بنا او په ها زړل مذهب باندې بنا کو عند ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب په لمبونه ته بنده وایي و کنه چې کوم دي نه پته په هغه بنده کنه بنا ده وکړو نه ونیت نه تړي وقال لا يتيمم صاحب چې نه ته بین بنوي او داس پر کو دغه هغه صورت ته چې اول یې کنه په ودسه باندې می شری کړو اول یې او دا سر کړه دا یې بوې امام په لمزو ودرو دی باوداسه شو یا مقتدی باوداسه شولو صاحبین چې لور نشي بیا د لور شي کنه یې بشتا او داسته روکو او امام پس کوله سو ورسو کنه پر سو پوت شو کنه بنا دا وکړو چې کیم کنه پوت شو دا کنه خو هغه دا خپل کو کنه دا خپل حق ته په امام پس د حکمن و امام سوي چې نه ته بین دا وایي کنه ته بینده وي او بنا ده وکړو د سته ما بیا يرون وی چې لأن لاحق يصلي بعد فراغ الإمام فلا يخاف الفوتة تبين چې پوهه خو دې ډېر پوهه چې پوتې به شي ملنه پوتې شي ها او د سبونې ټیم تیرېږي چې دای دوه اوسه درې می ودا سره کوم ملبه سلام اړوله وي دا خو نه پوتې کېږي دوه اول من مندله ده په امام پسې دا دې ته وی لاحق وي ته وی کنه که پوتې وی کنه خپل دا غل مسکو حکمن هغه په امام پسې ده خطر ایسا بکی دو کنه دور ایسا پوت شتا چې داغه پوت به شي دا به نه ختم شي لانه یوم زحمه فیعتریه عارض یفسد علیه صلاته لانه یوم زحمه دا دې کنه رش ورځ دو زحمت رش ته ویل شي د عید ورځ دا د رش ورځ دو خلک ډیر ده مولو به سلام اړه ولا وی دای به کې پوت رکعت چک شو وی کنه او د ستا لوډ لو ټیم تیر شلو مولو به سلام اړه ولا وی کنه خدای به پوت رکعت چک شو وی آب کو خال په کنه سک به دوله درې می سک به درې درې می کنه اچا سخ یال لکه چې دا په موضوعي لوړ د وی به چې خره خدای هغه سک په کنه یې ور بدل کو کړي دې مبارک شه کنه ا د زوی نه به کنه فسره وکړي د خطر کې کنه و ي ا ت ر ي عارض عارض بير بيشي به دا په یبه قدر شو دا د منځ په میول شي به دا مخ می خوند شو ولو سره به تیمم کې چیرې شری په ته بنو باندې کړی وی اې دی وجه نه چې به نه پیدا کړي تیمم او بنا بل اتفاق دا به تبین وی او بنا به کو په اتفاق سره سه به نه وی کچ او دا سره کو لان لو اوجبنا الوضوء کچې مش په دبو دا داس واجب کی و دا به وته واجب وی کچې په بخدو ته موجود وی بیا کو واجدن لما فی صلاته و چې امام د سره مړه وي د جميل پوت شي کنه دا تبين نه جز وين خاف الفوت لو توزع اگر کا ډرېږي د کذو کدو کنه د پوت کدو نه چې کچره دی یو داسر کو وين ادرک جمعه کچره جمعه بدلا حتی چې په تشهود پسې رسېږي یا کنه سو الله فاجبین مې دو کو او دا سره کو په سره دا شي په شکشه دني والا وکچره په تشهود سو الله زور اربعه ميزه وکړه د مفهين هغه سرور رکته لانها تفوت الى خلف ځکه جما په تکړي خلیفہ په ترا بده او زوره چې مفهين ميزه نه دا داسې مينده جميل ميزه چې د خلیفہ نشته د ورسته کنه بل بدل نشته کنه لکه عيد نشي پوت شو بعد بندره پوت شو کنه ګوشه کېږي دا زوت ده یا جنو زلمی چې پوت شو بیا بندره پوت شو کنه ګوشه کېږي دا چې ور وشو بیا خنه وشو کنه ایګه سبدلو خلیفہ نشتا ځکه دا یو عذر ده چې به دې پر تبین جایز ده اگر کازی کې به موجود وي کنه او د سمو د چان بیزره پوت کړي به ته تبین راو ده په خلاف د جیبه د جیبه بدل شتا کدا پوت شي بل په شي مې ځکه هغه ده وکړو لانها تفوت الى خلف دا پوت کړي خلیفہ په ترابو ده چا بش پشین ده نه دا داسې مینده کې چې پوت کړي لا لا خلف ده دته راو ده يعني بيز بيز فردا كما شبيش بيز فردا امام محمد سبيعي كتشي لا على التعيد يو فردا نوم دپو كتشي يا جبيل بيز فردا يا مش بيز فردا يو فردا اوكي بي جبيل بيزا بي نخا فردا كه وكاد نو كرو بيا مش بيز فردا كه بيا كه و امام زفر سوي چې دا جیبه پر بده جیبل بس پر دا کنه هغه اصل ده چې دې کنه خلف نشته اته پوت شو به بالکل یا پوت شو ا دې کنه فقها دا غ ضبطار یستیو ک چې هر عبادت چې هغه پوت کېږي لا اله خلف تا دې پر تبین درو دا اگر کالی کې به موجود بیا هر عبادت چې کنه چې پوت شو به دې پوت شو خلیفہ یې رښتا فرض کړی دی خو بیا کنه پس چار باندې مشغول شوې مشغول شوې مشغول شوې کنه ادوار کا سنت یا ته پوتی دی نه دی کړی چې دره مزګر کېږي کنه ته له تو دغه بوت شو ده ا چې منډه کې ودا سره کې کنه ادوار کا سنت مشبوت شي تبیر وته ولا شته چې تبیر وته ادوار کا سنت وکې یا د مشوم هغه ادوار کا سنت وکې یا صلات کسوب تا یا صلات خسوب تا کنه او چې ډېرېږي د په تقدیر دی وختي لمونځونه که چېرې دا یو داس رکو تبین مې نه وایي او داس ته کو قضا به روي ما فات او دې لمونځ چې دنه پوتې شوه ده سبو د وخت تر چک شوی او وخت تنګ شوه ده چې تا او داس رکې د دواره کته کنه سترګه به در بدر وخیږي او کتبین د ولو به دواره کته فرض مو کای شي نو چې قضا ده شي کنه دې پر تبین شي ولا چې مول میس قضا کیږي دي د قضو شي او دا سر وکړه او د قضا خلیفه شته کنه د خلیفه شته کنه قضا یې وکنه ادا دې وکړه قضا یې وکړه کنه لأن الفوات لا خلفت ځکه چې دوی ته پته کېدل خلیفه په طرف دی او قضا چې قضا دو دا بالکل یاد پته کېږي اې د خلیفه شته چې قضا دو و امام ظفر صاحب ویلي چې کنه چې دوی ته وخت و چې ته وخت تانځ وی کنه او البیز له کدو کې بیا بیا ته بیر وی تواله شي امام ظفر صاحب دا مذهب و مش ویل وی کچ المعتبر المسافه دون خوف الفوت هه پته کدل کنه ډور دا کنه دا نه معتبر ویل دا بر نختو کړه کچ مز وخت ودا ونه کنه وخت کم پته شو دا او د سبب د بيد نشي کړي لأن التفريط ياتي من قبله او کچیر دا صورت پیش شو چې بالکل وخت سبو کنه د وخت تر چک شوی او سبو کنه یا بل تم دا دا نو شو دا چې تک نه اوداس کې ول بیس کې بیس نه کدو کېږي دا مسله چې کدو کې یو دی نه پته بده بدل بیس وکا ته بیره وایته ته بده بده وکا او بیا یې په د سبو د اعاده وکړه چې کدو شي او دا سره وکړه بیا په اودسه باندې اعاده وکړه په غړولي سره کې د احسای خوري نه والمسافر اذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء لم يعيدها عند ابي حنيفه محمد رحمه الله وقال ابو يوسف يعيدها المسافر اذا نسي الماء في رحله بسفار اوت چې ویرو کې به خپل بارګیر شي رحل دوه ترجمه دي یو هغه دا چې په دې شبو دي تاړي کا جواب ته وی او یو منزل ته ویل شي زوی ته ویل شي کنه کیم دې کا چې تو پر کارولا تاریخ تنبیه دې لګتا ټپری دې لګ کړی دو کنه بل زوی جوړ کړه کنه داري کتره شپات راوي یا ورست راوي یا بیاشت راوي دې تار حل ته ویل شي منزل والمسافر اذا نسلما في رحلي او دا رنګ کنه یې بیا وته کې شولې پشه دا یو خبر ده چې موته یې بایو شې دي کنه په یو شابو دا یا په اوس مو دا یا کنه کې دې کا چاړه ولې دي یاد کې بشتاو څه غوړې خبر نه ده چې کله به ته برولو یې بدل دې کسي کنه یې بدلستا دا پته ونه چې موته یې برکنه دا ته شي په صبر شته خو صبر وکړه دا پته تاسو نه دې چاته ویلي وو دې سک پر لیدلې دي په اتفاق سره په دې باندې اعاده نشته پته بونی بي سیدا الان کا دې کا کنه په بشتره لو دې کنه په تکی به تکی چا غلی نشته په اتفاق سره کنه په دې باندې اعاده نشته او یو هغه سره تا کنه چې د په خپل یې بوي شوی یا چاته ویلي وي چې بار تکشیر ده کنه او چې وخت رولو کنه بیا پلاټه پلاټه نکو غوړی نه یه بنشتا وطن مطان یو کتو یه ببل کو نمی بی کنه په نظر نویرسی و سرشتا دا دا سره چې خلاف ته طرفین وی کړ چې دا کنه په دبو دی اعدان شته مې چې نه روده ګرځي و ذکر فی الوقت و بعد سواء ده وری دول په وخت شه یا وخت نه بعد یو برابر دی سلو به وړه ولو او ټیم پوته دا کنه ورپښه کچ یبه خوستا سره یبه خو سره وخت یې یا به کنه ته ویلی وی چې بار تک شي شته کنه یې به بیرته یې شوی او ټیم آشتا کنه یې به یې بدله امام سوی چې په دا اعاده نشته ابو یوسف چې په دا باندې اعاده شته او یا کنه وخت وتلا ده موزګار شو مشمینی په ته بده بده وکړه موزګار په شو کې چې بخار سره به کنه هغه کې څه دوکه چې په دا باندې اعاده نشته له امام سره فرمایي د امام ابي يوسف چې انده واجد للماء دا ساي بدين کده یې بدره اده یې به بدري دی په یې به بده کدره ده د دې چې پته بده بل بيزو کو بیا ور پزراش نه کنه پته بده عادادو فسوارا کما اذا كان في رحلي ثوب فنسيو داس وګړو دغه سړی لکه یو سړی چې په خپل برګیر شي کپڑا یې شي پوکا کپڑا ال بزت برولو به دوی چې کله مسه کپڑا نشتا ا کپڑا یې ویره کړل ال بي دي لاندې غړ وکړو چې کله سره بوړه ول ور پرځو کې چې مسه کپڑا وا تو ساوي چې دا بیر ګرځوي کنه دا به دلبي در ګرځوي دا کړه و ایبا دا سې کنه بي ځکه پر ګرځوي چې ته پر په جواب باندې کدی راي تو ته خپل په برګي شکل جواب خپل د سره وخت کې وایي د کار د یشي وته لیدلی و دا ولې به ده ویره شو ټیک تو کنه خو تلاس ته وکړو بلاټ ته وکړو چې کنه دا خبره چې بو کنه خپرې شوې یا دا نه ویره وي او کم څه کم دا زوی دا وی کوي چې خامخ په دازو شی بووي کنه په دازو شی بووي به سفاری به سفاری بو سره وخلی په دې وجه خو دې به کتلی وای تلاش نه کړو یې به کړ بدلی به وای ولهم ان ولا قدرت بدل هر به بیرو چې دای وجد یې به دې پرنده دې بندي بدلی نشته قدرت بایر د علم نه هدنا بالکل فراموش دي بالکل ولجری دي بل سرنګ په یو کدر شو وهي المراد بالوجود ودا قدرت مراد و دی وجود نه کنه معلوم ته یی معلوم یی د معنا قدرت مراد و چې سه پر یو کې په یو بده کدر دی نه ایت نه کدر دا خبره چې ده کنه هر حال دې به سپار معدد دی به دې پر د خپل ټپری وتی چې به ستاسو شي کنه وجوباء الرحل بعد النشور بلا استعمال او دا منزل دی کنه دا معدن ده دی یې بین شو کې یې بده پره د لبو کې د دسې استعمال یې بده پره معدن ده ټیک ته به سفر سره یې بوي کنه خو شو کې یې بوي کنه ها د استعمال دی او دسې و دی وکنه دا مر ډېرې بو به سفر نشي راوي بوته شو هغه پکې سلې مسله د جبه ولا وبسر تصوب على الاختلاف اجبي مثلا پاک اختلاف ته دوی چې کنه هغه د کیسه دوی چې هغه به د اعاده نشته نه ته پر نظیر نشو پیږي چې پاپر لوسو سي پای ور کیاس کې ولو کان الاتفاق و چې اپ اتفاق بده وي ادب له تنزل وکړو ا دوا د سکن اصلي دا چې پای اتفاق ته کنه پاشه اعاده شته دا غفرته ففرض ستر يفوت لا اله خلفنا د هغه کې داسې شوی دا چې تو څنګه بالکل شرط نه و بیا او داسې دې بیس کړه دا کنه او تو څنګه یې به موجوده وي نه په ته باندې باندې او داس کړه دا کنه په پکې او داس کړه المیس کړه دا وليس على المتيمم طلب الماء اذا لم يغلب على ظنه ان بقربه مان ندي لازم په متيمم باندې طلب دی به طلب طلب دی به او چې وی غلیبه د په ګمول شي چې د پر ځکی به چیرته یې بووی دا ځکه په داسې وطن سره ووت نه کنه چې اځه کا ا دې کا سړی بالکل په خاصی خیال سره درته چې دوته به چیرته درځدا یې باوی کنه سپره وطن دا سپره غریدا دی یا کنه سپره داشته دو د په دمو د تلاش دا واجب نه کچ واده راسه وګرځي لکه دوله دې پاته به تر ولګوه لأن الغالب عدم الماء في الفلوات غالب عدم دي يبي يمكن فسارا شيء بداشت شيء ولا دل وجود او ده په وجود يبي من دليل شته چې که يبي نشته خو دي يبي دليل خو شته کنه هغه ته وی کې چې بت لاس کوي په وګر دلا فلم يكن واجد للماء دا يبي د پر بدیر کنه ده وإن على بعض ظنه وكذا بخيال سيدا كان بقموش دا غالبا وأن هناك ماء دا شیت پټای دی ولیدو دا دې خبره دلیل چې دوته چې ته بشتا کنه چې دا شوداري کا شوتاله شوې دو دا کا په شوکه ده که شیدا پاسې دې په سبو دې کړل دا کنه یا دې کا کنه شډې وری دي یا دې کا چې ته کنه ګرځې کنه برغود کښې دې کنه ا دې کا ګرځي سالابا باندې به شو چې لکه چې بوي کنه اته غالب بل پیدا شو بیا په شوګه زر را پلاټه وکړه چې څه کنه کایې به درا کوله که ته خو شاپ شاپ لري به وته تی بيدویا لانه واجب الماء دا سره چې غلب ګمونی وی چې بستا به دا یې بل رب دیر کده نظر الى الدلیل د واجب ورکتو کنه دلیل تا یې به خندې به دلیل فکر یې به دلیل ستا چې ته یې بدی کنه هغه کچې ته شنو فاصله لا شنو ولې دی هغه کبر غون دی کنه سپر د پسو ګرځي ثم يطلب مقدار الغلوه مقدار د کنه غلوې د کنه طلاق وکړو طلاق ته وکړو غلوا کنه د غشي طلاق ته ویل شي په واخې لږ دی به وکړه په لږ دی به غشي وراول غشا چې سبرا سي دري بي کنه سبرا بازار وې دی بر په شوګه دی هغه درې سو غاده وشي کنه تقریبا درې سو غاده پسلا ده کنه داس په شوګه دی طلاق ته وکړو ولا يبلغ بيلد بل ته طلب ګره سوي که یو بل پسې دري وي ځکه چې یو بل پاسا کې بوله وریا وي کنه دا که پستر کې ویلا چې اجازه دې کا دریوب ده کنه خو یو بل ولا وریا ته بل تر ودا کای لا ين کته عند رف کته پر چې کاټ رش دې خپل کافلې نه دې بلګری نه وایت کانه معرفقه ماونه کای دې بلګری سره یې بوله مراد بلګری نه دلیاره بلګری نه کنه ولو تيمم قبل الطلبه او که طلب نه مخکې بيدي ولو ای بلګری سره به وې او د مطالبه نه ولو کړه ته بيدي ولو دا پته نه ولګه چې ور کولې کدي ور کولې اجزاه عند ابي خليفه رحم الله کافي کې دی امام خليفه صاحب ده اجزاه نه نه چیرې وکړي کافي کې دی اجزا یجزي اذا بنا کافي کول کافي کې دی په دې امام خليفه صاحب مطلب دا هغه چې روي د دلبيز لانه لا يلزم طلب بالملك الغير د دې په دغه د پارد غوښتل د ملک ته پردي سړي دا یې بکوي خو پردي سړي به دي کنه اې د غوښتل په د پارد نه دي وقاله صاحب په چې لا یجزي نه کشي کېږي چې څه پرې پاته دی لګوي چې ورکوي کنه ورکوي د کشي کېږي لأن الباء مبزون عادة يبدو دا شدل شي ورکول شي په عادت شي کنه حال کا مگر په صبر بسل سره په لایا خو نه ورکولې کنه او په مناسب کې ماتې ورکولې وای چې په ویسې به درک کنه وعنده سمنه و د سره سمنه بسل ویا ابو نصیب کې ماتې سره ویا بیا لاج چې ته مده پر تبید د کافي کړي په قیمت ورکې کنه په قیمت سمنه بسل الله سمنه به ته یې کې چې دا نمبر یې بوکنه په دا نمبر زوی شي کنه په دې بل پیسې باندې خرڅېږي بل دې کا کنه دا سبب کې یو په دې نمبر پیسې باندې خرڅېږي دا سمنه به سره شي او دې سره پیسې آشته کنه چې کیمه د سفر خرچه دې نه علاوه دې سره مزید دې پیسې شته کنه چې په دا پیسې باندې یې بوته اوخلي سن نقصان به تر رسېږي کنه بیا ته بین نه تر وځه چې دا پیسې دا یې بودی د په دبو د هغه زیوت ته ود برداشت کول دا په دبو د لازم نه دي اگر که پیسې وې سره بیا کنه بلکې کرور پتی ده په کرونا وی په سره دي ایسه چرته نه په خارو پیږي کنه او په سفر شي به ته حضرت پته شو کنه اې سره یې بنشته چې جنو په پیسې باندې خرڅول په سبب پیسې خرڅوي دا نه مناکه لوټا په دې یې به په یواري په خرڅول چې زه په دوی په خرڅول به دا زیوت ظلم دا زیوت نقصان دا کنه دوګین کی ماتو خله ادنه دا یواری په بالکل زیتای په صدرې میکنه حق یوری پیدا په یوری په خاطر یوتی په دوری په خاطر دا زیوت نقصان دا کنه اگر کا د سړی کنه مالدار ده ډیر ا د په دې باندې کنه څه کنه فرق نه پرسي چې د وری په زیتای ولګوي کنه خو شریعت چې په دغه لازم نه دوی چې خام حاته دوی په پلګوا او ته په دې سه باندې کنه بل بیس کا ته بین ویا ولا یذب تحمل قبل فاحشه نه دا پرس په دې باندې برداشت زیات نقصان لأن الزرع مسكت ځکه چې ضرر خو سکتوین کده حکم درا ضرر حکم سکتوی دا ضرر دا ته کوم واری په نقصان درته کنه په شریعت کې د بوله داسې قدر ده لکه څرنګه چې د جام قدر ده کنه لکه څرنګه چې د سیراب قدر ده دا سره کنه بوله محترم شي ده کنه د انسان مول د مسلمان مول بیا قحط ده کنه شریعت دا یې کنه به وګړې ده کنه چې په تو بیرم داس فرض نه بیری ځکه چې تونه یواري پیځي تای درې بکنه او دا یواري پیدا سه محترمه ده لکه تولوس پر چې محترم دي کنه کنه بلا کنه ضرورت کنه پیسې کنه به زویا به زویا پیسې لګوي کنه پر ویل به کچ سی سو به سو کې خلک سره کنه او یا کنه داخله کسا او د شي کې جرا به کسا کنه یا د دوکې کسا کنه په دوکې بده کنه اما سمون ملک هرب کوي کنه او زون ته پیروای دا څه لکه کنه چې د روسو نه پرې کو سرګه دې پرې کنه شریعت څه کنه د مر یو سنگین جرم دا دی کنه مسمون دولت خرابول ولا یلزم تحمل قبل فاحشه ندی په د بده پار برداشت قبل فاحشه قبل فاحشه چاته ویل هی سیک وی چې دوګی نه ګرونی وی دا خاطری په یواری په دې په دوری په خاطری دا قبل فاحشه تا او که په یواری مې ورکولې او د سره وی فرق نه پاتې په یواری باندې کو به تبین دا وترو و د په توبه د په پکاب د خطوي بدا غبر فاخش نه کنه چې هغه د بکوي بینه د قیمت کوي چې قیمت نو د درسي اړه کنه ګروپ پیش ګروپ پیش سره کنه هغه دغه باید چا د وشل کنه خو یا پیرس نه وشل کنه یا یو دی به وشل کنه بدا غبر یسیر دا کتو سره وی کنه به ګرو یا وکا خو دا سو کنه خو چې دا ته باید درکوي کچې څه کا دغه باید پیش کوي کنه بدا غبر فاخش ته بدا ته بینه ته یز د والله عالم